دې کې یولس اوامر بیانېږي او پنځه نواهی پکې بیانېږي یولس اوامر او پنځه نواهی اوصاف ثلاثه قبیحه بیانېږي د بنی اسرائیل قبیح اوصاف داغي یو الاشتراء بالدین د الله تعالی دین خرڅاو د دنیا لپاره یو سل وختم نمبر آیات کې وراشي او دویم کتمان الحق د الله تعالی دین پټاو دو سل وختم نمبر آیات کې وراشي دریم ترک العمل درې سل وختم نمبر آیات کې وراشي دغه تفصيلات اوصاف ثلاثه حسنه بیانیږي د مؤمنانو مسلمانانو یو الاستعانه بالصبر ای مؤمنانو مسلمانانو د الله تعالی نه امداد وغواړئ په صبر سره او دویم استعانت بالصلوات او دریم ایمان بالآخرت نو خلاصه دی باب دا شوله یولس اوامر او پنځه نواهي بیانیږي درې اوصاف قبیحه بیانیږي د بني اسرائیلو اشتراب بالدین کتمان الحق ترک العمل او درې اوصاف حسنه بیانیږي د مؤمنانو مسلمانانو دپاره استعانت بالصبر استعانت بالصلات او ایمان بالآخرت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام مذکروا نعمتی یاد کئ شپ یاد کئ په شکر کولو سره نعمت زما اللتی هغه انعمت علیکم چې کړه مې به تاسو باندې یا بنی اسرائیل دا سینې دا په قران کریم کې څلور کرته راغلي څلور کرته قران کریم کې دغه لفظ راغلی یا بنی اسرائیل اسرائیل د بنی اولاد کیږي په عرب کې په ټول اولاد باندې نارینه یو که زنانه نږدې اولاد یو کلری اولاد یې هغه ټولو ته بنی ویل کی زامنو ته ویل کی ابناو ته ویل کی یا بنی اسرائیل څه معنا ده یو قول لمبسرین داره چې دا اسر یا عبرانی ده او یا د سوریانی لفظ ده په معنا د عبد سره ده او ایل په عبرانی یا سوریانی جب کې الله تعالی ته ویل کیږي نو سمانه ده شوله یا بنی اسرائیل ای اولاد د بنده د الله تعالی ای د الله تعالی د بنده اولاد دویم قول مبصرین داره چې بنی اسرائیل فمانات اسرائیل په معنا د صفوت الله سره دی ای اولاد د هغه چا چې هغه غوره بندگان د الله تعالی او هغه غوره بنده د الله تعالی او دریم قول لمبسرین دار چې اسر راضی په عربی کې په معنا د شدت سره راضی په معنا د قوت سره او ایل په معنا د الله تعالی سره نو معنا دا شوله شدت الله معنی دا شوله چې اے اولاد د هغه انسان چې الله تعالی کلک کړی په بدني لحاظ سره او په دین کې اے د هغه انسان اولاده چې هغه الله تعالی په اعتبار د بدن سره هم کلک کړی او نو په دین کې کلک کړی و نور پکې هم ډېر اقوال شته لري نو مفسرین خو دا درې اسانې مالې شولې یا ایسر په معنا د عبد او ایل په معنا د الله تعالی نو ای اولاد د بنده د الله تعالی د الله تعالی د بنده اولاده یا ای اولاد د هغه چا چې هغه غوره کړلی شوی او د الله تعالی په نس باندې صفوت الله د الله غوره بنده او دریم په معنا د شدت الله سره د اسر په معنا د شدت سره ایل په معنا د الله تعالی سره نو اے اولاد دا هغه بنده چې هغه الله تعالی کلک کړی او بدني لحاظ سره او په دین د الله تعالی کې مضبوط او کلکو دغه انسان اولاد مراد تی یعقوب علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمت التي یاد کئ په شکر کولو سره نعمت زما التي نعمت انعمت علیکم چې کړې مې دي په تاسو باندې دا یو ټکی دی چې یاد کړئ کله چې ذکر راشي په مقابله د نعمت کې نو مراد ته نه ذکری په طریقې د شکر سره یعنی شکر ادا کول تی مرادی قران کریم کې دا ډیر عام استعمال شوی دیو جن تاسو ته ویل چې دلته کې معنا ده شوله یاد کوي په شکر کولو سره نعمت زما هغه نعمت چې کړی مې دی په تاسو باندې ما چر باندې کوم نعمتونه کړي او مفسرینو لیکلي دي دا یو طریقه دعوت اله توحید ده دا الله تعالی توحید ومنئ ځکه چې الله تعالی باندې ډیر نعمتونه کړي دي نو دا الله تعالی توحید منل دا دغه شکریا ادا کول او په بیا عهد کوم نو پوره به کوم د الله ستاسو ما چې ستاسو سره کوم لوز کړی دی زه بیا هغه پوره کوم و ایا فرهبون او خاص زمانه یره کوي په احکام منلو سره واو په بیا عهدی ایفا ویل کېږي پوروالي ته ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې د عهد شپږ معنی بیان کړي دي دلته کې مراد د عهد نه څه شی دی یو قول لم پسرین دار چې مراد د دینه هغه عهود دی چې قران کریم کې بیان شوی دی سورې بقره کې وراشي درش ویتم نمبر آیات درې اتیا سلور اتیا سورې ال عمران کې وراشي یو اتیا یو سل و اتیا یو اتیا یو سل و اتیا سورة المائده کې وراشي دولسم آیات کې سورة اعراب دو او یا نمبر آیات کې وراشي سورة المائده کې پوره تفصیلات بیا بیانېږي یعنی د ایمان په تقاضا باندې چې الله تعالی مؤمنانو مسلمانانو ته کم عهد تیغیسته دی د هغې وفاداری کول ورسته لږ تفصیل کو دویم قول لم پسرینو دار چې د دین مراد هغه عهد دی چې په تورات کې الله تعالی بنی اسرائیل ته بیان کړی او په باره د اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم کې اوفو بیاهدی پرواله وکي په غلوز باندې چې ستاسو سره مې په تورات کې کړی په باره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پاغي باندې به ایمان راوړی دا غي اتباع وکوي هغه وخت کې کم خلک موجود وي نو هغه ایمان پر راوړی دریم قول لمبسرین دار چې مراد درینه ادا د فرایضو په اخلاص سره او دغه سی سنت طریقې دي نو معنا دا شول او فو بعهد یو پرواله وکي په لوزونو زما باندې په فرایضو په احکاماتو باندې بیا علما کرام لیکلي دي په دې صورت کې او دغه سی په بعد نور صورتونو کې داغه عهدونو تفصیلات لګ داري اول د الله تعالی په کتاب باندې عمل کول یو لوز ده دویم د شرک په عبادت نه ځان ساتل یا ایه الناس اعبدوا ربکم او دریم د والدینو حقونه ادا کول ذوی القربا د یتیمانانو مسکینانو دا عهدونه دي الله تعالی غیستری د خلکونه او خصوصا د بنی اسرائیل سلورم خلکو ته د الله تعالی د دین دعوت ورکول پنځم اقامت الصلات شپږم ایتاو زکات زکات ورکول اووم د ناحق قتل نه ځان بچ کول اتم د یو بل د اخراج نه ځان بچ کول دا الله تعالی له بني اسرائیل نه دا لوځونه اخیستي وي نهم د آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم تصدیق کول لسم خلکو ته د الله تعالی له کتاب تبیین کول وضاحت د کول د هغې شرح او تفسیر کول یو لسم تقوا او پرهیزګاری پیدا کول ځان کې او دولسم توحید پر ربوبیت او توحید پر حاکمیت منل دا لوزونه دي چې الله تعالی اغیستی او د بنی اسرائیل تقریبا دولس لوزونه شول نو الله تعالی وی پرواله او کوي په دغه لوزونو باندې او په عهد کوم پرواله وو کوم زستاس په لوز باندې د دین مراد سره مبصرین لیکلی دي د او په عهد کوم ماندار چې کوم سیس چې زستاس لپاره ضامن شوم نو زباغ استاس لپاره پوره کم ما چې رقم شي ضمانت غسته استاس لپاره وهي الجنه مراد درینه جنت ده تاسو چې کله په دغه لوزونو باندې عمل وکړه دا مخکې تفصیلات بیان شول نو او په بیاهدکم زب پرواله او کم پاکار باندې چې ما دغه ضمانت تغستره استا سره پاره چې هغه جنت دی جنت په لزر کم یو دویم قول په سرینو بیان کړی دی او په بیاهدکم معنی دار چې وفا به وکم په قبولیت او په جزا در کولو سره وفا به وکم په قبولیت او په جزا در کولو سره دا کم اعمال چې مخکې بیان شول تاسو په دې باندې عمل وکئ نو د دې الله تعالی به نه قبول کی او الله تبارک تعالی پر تر دې بدل درکې او په بیا دې کوم دا معنا و ایا فرحبون او خاص زمانہ یې رکوي دې کې هم بصرین لیکلي دي ایا فرحبون معنی دار چې خاص زمانہ یې راو کوي په احکام منلو سره د الله تعالی احکام څوک چې د الله تعالی نه یریږي نو هغه د الله تبارک تعالی په احکام باندې عمل کوي او څوک چې د الله تعالی نه نه یریږي زړه کې یې یره نه هغه د الله هغه د الله تعالی په احکام باندې عمل نه کوي و ایایا فرهبون او خاص زمانه یره کوي په منلو د احکام زما سره وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا و ایایا فتقون دی آیات کې دوا اوامر بیانېږي او دوا نواهی بیانېږي یولس اوامر او پنځه نواهی ګوره نو دی آیات کې دوا اوامر دی او دوا نواهی الله تعالی بیان کړی دی اول امر امینو بما انزلتو او دویم امر ایایا فتقون دوا نه بیان شوی په دې ځای کې ویدان پوه کوي بیا ورته په نور ځایونو کې آسان شي قرآن کریم تصدیق کون کې د مخکینی کتابونو څه معنا ده دو مطلبونه موږ بیانو آسان ان شاء الله بیا په قرآن کریم کې ټول ځایونو کې پوهیږئ یو مطلب د ادارې په تورات او په انجیل کې اخبار او بشارت او فبارا د نبی صلی الله علیه وسلم کې او فبارا د قرآنی کریم کې او دغه سي صفات د صحابه کرام بیان شوی په تورات کې داو چې ورسته به یو امت راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به الله تعالی پیغمبر جوړي هغه ته الله تعالی کتاب ورکړي قرآنی کریم او د هغې د مرګرو صفات بیان شوي د صحابه کرام نو کله چې قرآن کریم راغې نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی پیغمبر جوړ کړ صحابه کرام الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم مرګري کړل نو دا هغه تورات او د انجیل تصدیق شو که چرته په تورات او په انجیل کې د نبی علیه السلام ذکر وای د قرآن ذکر وای د صحابه کرامو ذکر وای او بیا قران نه راغله نبی علیہ السلام نه وی صحابه کرام نه وی نو بیا خو دغه تصدیق نه کړه کنه خو بیا دروغجن کیده خو نه الله تعالی قران نه ولېګا محمد رسول الله پیغمبر جوړ کړ صلی الله علیه وسلم او هغه الله تعالی صحابه کرام مرګري ورکړل نو دی قران کریم دا غي تصدیق وکړه نو ای بن اسرائیل تاسو هغه کتاب ولې نه منئ چې هغه کتاب تاسو ر کتاب تصدیق کړی دی ستاسو سره کتاب تصدیق یې کړی د دې داسې مثال دی یو سړی یو خبره وکړي پلاني ځای کې دا کار شوی دی هغه خبره وکړله بس مخکې یوه میاشت دا پیشنګویی ورکړی چې پلاني ځای کې به داسې چل کیږي اوس هغه چل وشي وروسته تا ته یو سړی راشي و چې او هم هغه وشول چې هغه کم هغه سړی ویلی او د چا په باره کې پیشنګویي ورکړی او هم هغه هغه کار وکړي نو هغه یوه میاشت چې هغه مخکې کوم سړي خبره کړې وه د هغه هغه رښتونی شو که نو قرآن کریم چې کله نازل شو نبی علیه السلام الله تعالی پیغمبر جوړ که نو د دې نه مخکې چې تورات کم پیشنګویي ورکړې وه انجیل ورکړې وه عیسی علیه السلام او موسی علیه السلام کم پیشنګویي ورکړې وه نو هغه رښتیا شول بنا په دې قول باندې مصدقا په خپل معنا سره د تصدیق کوونکې رښتینی کوونکې پښتو معنا یې ده نو وامنو ایمان نه وړی بما انزل تو با کتاب باندې چې نازل کړی دی ما مصدقا لما رښتینی کوونکې دی ده لما د هغه کتابونو معکم چې ستاسو سره دي چې تورات او انجیل دی دویم قول هم په سرینو داره چې تورات او انجیل کې مسله توحید د الله تعالی بیان شوی و او نور اصول د ایمان پکې بیان شوی ایمان بالله ایمان بالملائکه ایمان بالرسل ایمان بالکتب ایمان بالآخرت ایمان بالقدر خیره و شره اصول د ایمانیاتو په تورات او په انجیل کې بیان شوی دغه سی اصول د محرماتو په تورات او په انجیل کې بیان شوی نو کله چې قران کریم نازل شو هغه اصول د توحید د الله تعالی هغه اصول د ایمانیاتو او هغه اصول د محرماتو بعینه په قران کریم کې بیان شوی دی نو بنا په دې قول باندې مفسرین لیکلی دی دوی معنا د مصدقا موافقت کوون کړي دا قران کریم موافقت کوون کړي لما معکم دا هغه کتابونو سره چې تاسو سره دی پاغي کې کوم مسله بیان شوی ده د توحید د الله یو فروعي عام مسائل دي احکام هغه کې په دینونو کې فرق شته دی یو اصول دي اصول د ټولو آسماني دینونو ټول یو دي توحید د الله تعالی ایمان به آخرت ایمان په ملائکه باندې ایمان په کتابونو باندې پیغمبرانو باندې په تقدیر د خیر او د شر باندې او اصول المحرمات په دې ټولو کې آسماني دینونه ټول یو شان دي کړي نو قران کریم کې تورات او انجیل کې دا ټول یو شان دي کړي نو قران کریم موافقت وکړ تاسو د کتابونو سره تاسو د پیغمبرانو د وینا سره ولې نه منئ بیا موافقت یې وکړه دویم معنا سره یا دویم توجیه واخلې نو مصدقا په معنا د موافقت کوونکي سره دی و آمنو ایمان نوړی بما پا کتاب باندې انزل تو چې نازل کړی دی ما مصدقا لما معکم رښتونی کون کې دا کتابونه چې تاسو سره دي یا موافقت کون کې په اصول د ایمان کې او په اصول د توحید کې په اصول د محرماتو کې لما دا کتابونو سره معکم چې تاسو سره دي ولا تکونو اول کافرین به او مکیږي اول انکار کون کې دینه ولا تکونو اول کافرین به مکیږي اول کفر کون کې بری سره دې کې سوال لازم اول کفر ناجایز دی نو ولی په اتباع د بل چا کې جایز دی چې اول بل څوک کفر کې تیب سه دویم دریم ځل باندې وکي په دویم دریم نمبر کې وکي ولی دغه څه جایز دی نه دی جایز که سلام سلام مرتبه کې وکي هم ناجایز دی او که په لکه په یو لاک کې وکي هم ناجایز دی نو څنګه الله تعالی ولا تکونو اول کافر می مکیږي تاسو اول انکار کوونکي د قرآن کریم نه مکیږي د دین مفسرینو ډیر جوابونه بیان کړی دي یو قول نو مفسرینو داره ولا تکونو اول کافر به ولا تکونو اول کافر من اهل الكتاب تاسو اهل کتاب کوپر کون کې ما جوړیږئ اے کنور څوک کوپر وکینو خو بیا هم جاهلان دي ناپوهه دي نو اهل کتاب او تاسو خو عالمان یې ولی تاسو انکار کوئ د حق خبرې نه ولی انکار کوئ تاسو نو ولا تکونو اول کافر به من اهل الكتاب دویم قول هم پسرینو داره ولا تکونو اول کافر به معنا دی دادا چې اول کبر تاسو ځکه مه کوئ لأن تکذیبکم بمحمد صلی الله علیه وسلم یوجب تکذیبکم بکتابکم که تاسو ردی پیغمبر نه انکار وکړئ د قرآن کریم نه انکار وکړئ نو دا داسې دی لکه ستاسو چې خپل کتاب نه انکار وشي ولې ستاسو په کتاب کې د پیغمبر ذکر وکړه نو ته چې قرآن نه انکار کې اوس خو تا د خپل کتاب نه انکار وکړه ته چې نبی علیه السلام نه انکار کې خو ته د خپل پیغمبر نه انکار کوي ولا تکونو اول کافر به یو درې معنا په سرین ذکر کړی ده ولا تکونو اول کافر به عند سماعکم بذکره کله چې تاسو د قران کریم واورئ دا اوریدلو سره بالکل د اوریدلو سره سم د سینکار مکوئ بل تفکروا به په دې کې سوچ او فکر وکړئ ډېر خلک داسې کنه نیمه خبره اوري یار داسې نه منم بس نه دی وای دا هلکه څه ته لږه ټولې خبرې ته غوږ کېده په ټوله خبره باندې ځان پوه کا سوچ او فکر په دې کې وکړه نو ولا تکونو اول کافر به مکیږي تاسو اول کوبر کوونکي په وخت دا ورېدل قرآن کریم کې ناسا په سم انکار مکوئ بلکې دې کې سوچ او فکر وکړئ چې سوچ او فکر دی وکړه تا ته بیا پته ولګي سوچ فکر به دی کې وکړه ښه سوچ پې وکړه چې دا ستاره پیدې خبرې دی او که ستاره تاوان خبرې دي مونږ هم خلکو ته وایو که چا باندې دا نشریات درانه لګي درانه په ځان باندې مه لګوئ مخکې مونږ بار بار دا ویلي دي دې ته یو هفته په توجه باندې کینئ یو میاشتو ته کینئ خیر دی که په دې کې کومه بده خبره وه نو مونږ خو د ټلیفون شمیرې خلاصې دي بیا مونږ ته رابطه وکړي چې دا هم پکې غلطه خبره کړې ده یو طالب العلم دا وی چې یو مولوی صاحب یو عالم هغه لګیا او خپل شاګردانو ته دا خبره کوله چې دا یې په ماورو چې زمونږ ساده زنانه وی اوس چې هغه دا لوی جرم دی چې دا کوي څوک چې مونږ به تاسو ویل بس هغه به کول او سوی چې نه دا خو د الله د سی وایو د الله پیغمبر د سوی ته به دې باندې خوشاليږي نه چې ستا په کور کې مدرسه شوله ستا زنانه او د الله تعالی دین زکه بچو دي د الله تعالی دین زکه عالم سړی خو په خپل نه یوزګار چې خپل کور خلکو ته سبق وای یا خپل بچو ته وای اکثر د علماو بچی او زنانه دغه سی او د عوام هغه زده کوي نو ته خو ورته نه وي وزګار نو دعا وکړه مونږ ته چې الله تعالی تاسو له اجر درکړي زه خو د خپلې زنانه ته ما سبق نه شو ویلی او ستاسو نه سبق ووایه نو ولا تکونو اول کافر به اول انکار مکوه بلکې سوچ او فکر وکړه ښه سوچ سمج سره کار وکړه یا ته اهل علم ته عالم باید حسد او بغض ته ضرورت دی الله تعالی دې تاسو ټول مؤمنان مسلمانان له ډېرې اعلی مرتبې درکې بیا خصوصا علما کرامو ته مونږ خو علما کرام نو مونږ طالبان یو مونږ ته تحریک طالبان وای زه خپل طالب یم او علما کرامو ته مونږ دعاګانې کوو مونږ دی هغه ته مونږ ته دی هغه دعاګانې وکړي چې الله تعالی مونږ له علم راکړي الله تعالی مونږ پوهه کړي په دې باندې مونږ د علما کرامو د خپو خاور یو خو باید سره د علم نه داسې غلطې خبرې کول دا ونه کړلی شي دی باندې باندې الله تعالی ناراضه شي که چاله الله تعالی کم یو مرتبه ورکړي او د الله تعالی د دین کار ته اخلي که څوک سره حسد وکړي نو دغه به څه وشي هغه به الله تعالی زیاته مرتبه مرتبه ولا خزیاته کی ولا تکونو اول کافر به او مکه گئی تاسو اول کفر کوونکی پر قران کریم باندې د اهل کتابونه یا ولا تکونو اول کافر به مکه گئی تاسو اول کفر کوونکی پر کتاب باندې یعنی مع المعرفه چې تاسو اهل علم یې پیجندون کې چې دا کتاب حق دی او بیا هم د نه انکار کوي یا ولا تکونو اول کافرین بی تاسو ځکه کوپر مکوئ چې تاسو ور دي قران کریم یا ور دي پیغمبر نه انکار وکړئ نو دا خو تاسو له خپل پیغمبران نه انکار دی له خپل کتاب نه انکار دی دغه سی ولا تکونو اول کافرین به مکیږي تاسو اول کوبر کونکي پر قران کریم باندې عند سماعکم بذکره بل تفکروا پی سوچ او فکر وکي وکي او بعض هم پسرین لیکلی دي چې اولیت دلته کې مقابل له ثانویت نه لري چې اول کوبر مکوي په دویم ځل سه وکي اولیت کې دا نه دا کله دسی چې اول مقابل د دویمی زه اول راغلم په مقابل دغه دویم کې او هغه دویم وای زه د اول په مقابل کې یم خو کله کله داسې چې اولیت دا مقابل د ثانوي نه دا مقابل د دویم نه دل کې د معنا د غند مراد چې اول کو پر مکه یو بیا ک نور خلکو کو بارو کنه تاسو بیا کافر شي نه دغه معنا دی کې نه مراد ولا تکونو اول کافر به او مکه گئی تاسو اول کو برکون کی پر قران کریم باندې د اهل علمونه د دې آیات نه معلومیږي چې د قران کریم یا بل کتاب د الله تعالی خرڅول په تور تجارت باندې حرام دي ځکه ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا نو قران کریم کې خو آیاتونه یې کنه الان کې دا خو جایز دي د دې په جواز باندې د امت مسلمه اتفاق دی جواب دا غینه دا ذکر کړل مفسرینو چې آیاتونه خو کلام د الله تعالی دی الفاظ دی او معنی دی هغه مخلوق نه دی او نه مال دی چې هغه خرڅ کړلی شي او د هغې خرڅول امکان هم نه لري اصل دا خرڅول چې کیږي نو دا قیمت دا د کاغذ قیمت دی او د محنت د کتابت قیمت دی او د طباعت یعنی د چاپ کولو قیمت دی د قرآن نه چې مکتبو کې خرڅیږي نو قرآن د الله تعالی آیاتونه څوک نشي خرڅولی دا غي خو هغه خو مخلوق نه دی یو داسې یو شعر دی چې هغه موجود دی دا قیمت چې دی نو دا قیمت د کاغذونو دی دا قیمت د لیکلو دی دا قیمت د چاپ کولو دی په دې باندې د مهنت او د کړاو دی دا جواب شو ولا ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا او ما خلی په بدل د آیاتونو زما کې سمنن قلیلا دنیا لګا قلیلا لفظ بری آیات کې ذکر شوی دی بدعتیانو دین استدلال ونیو وی که تاسو په حلی اسقاط کې پیسې ورکوي نو خدای مو بخا چې رسلويختو نه کمی یو یو کس لور نه کوي لکه چې ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا الله لګي به پناخلی ډېری پاخلی ظلم دی وک راشه قران کریم وګوره الدنيا كلها قليل دنیا چې را ټوله لګره قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير وابقى دنیا دا ټوله دنیا لګره دیو جن ابن کثیر رحمت الله علیه وی نقول الدنيا بحذافيرها قليل دا ټوله دنیا چې سره د ټوله ګټون نه راواخلي دا بیا هم کمه ده په مقابله د آخرت کې وای کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی کتاب بیان ک نبی علیہ السلام چې کله مدینه تراغ نو په دغه وخت کې د یهودو علماو هغه بر خپل عوام او جاهلان نه خپل مقتدیانو نه ماکلتون یصيبونها من سفلتهم د لاندې خلکو نه پیس یا خذونه من زروعهم دا غي د پسلونو نه و زروعهم زرع او داغي مالونه چې څومره پیش او دو غیره و نقودهم او داغي نقد په دې هر څه کې اړې مقررې وي او په دې هر څه کې خپل برخه مقرر وه نو هغه د الله تعالی د کتاب د تورات آیاتونه پټ کړل په هغه کې د نبی صلی الله علیه وسلم صفت بیان شوی نو دیو دا خبر او کړله که چرته مونږ دا بیان کو چې دا د الله تعالی پیغمبر دی دا د الله تعالی پیغمبر دی نو زمونږ مقتدیان او تابعداران به کم شي او دې پیغمبر پسې او بیا ور پسې شي او دغه سی مونږ ته کم مالونه دا راځي د عوام لخوانه نو دا وبن شي د دیو جنا د نبی صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړه لکه اوس که یو سړی عالم پدی باندې یا یو بل سړی پدی باندې خپکیږي چې د اف ام ته دا خلک چاندي ولې لیږي خو خلکو ته دا وایي چې مړه دا خو غلطې مسلې بیانوي یا په یو څه طریقه باندې بدنام کړي د یهودو علماو دغسې کار وکړه چې د دې پیغمبر تابعداري مه کوئ او د هغې وجه سوه تاسو ته مویل تفسیر مظهري لیکلي دغه دیو به د عوامو نه چاندې اخیستلې او دغسې د عوامو په هر څه کې ردیو برخه وه نو که مونږ اوس دا خبره وکړو چې دا پیغمبر حق دی نو بیا به خلک د ده تابعداري وکړي نو زمونږ به دا هر څه وران شي زمونږ د هر څه به ګډوډ شي بیا مونږ مونږ له به خلک چاندې بیا نه رالیږي ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا نو دیو په هغې کې تحریف وکړه د الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم صفات چې هغه پټ کړل هغه بدل کړل دویم قول لمپسرینو داره ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا دیو به د الله تعالی د کتاب د یو حکم د یو چا د پار رعایت وکړه په هغې کې به تغییر او تبدیل وکړه په هغې باندې به رشوت واغیسته ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا دا څه ولې کوئ چې د الله تعالی کتاب بدل کړئ او په هغې باندې تاسو پیسې واخلئ نو داسې مه کوئ دغسې علما کرامو لیکلي دي څلورمه طریقه دا وه چې دیو به تعلیم دا الله تعالی کتاب به کاو خلق ته د الله تعالی کتاب ورخوده او په اجرت باندې بغیر د اجرت نه هغه نه خوده الان کې دیو په کتابونو کې لیکل شوی امام قرطبی رحمت الله علیه وی د دیو په کتابونو کې داو یا ابن آدم علم مجانا کما علمت مجانا وی تی اسی بی اجرت تعلیم ورک خلکو ته د الله تعالی د کتاب لکه سرنګی تا ته بی تعلیمه لکه سرنګی تا ته بی اجرت تعلیم درکړل شوی د الله تعالی د کتاب د الله تعالی کتاب خلکو ته اسی بیان ک بی اجرت یو ته بیان ک لکه سرنګی چې تا ته بی اجرت دا بیان شوی ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا د دیو جنا دی آیات کې مفسرینو او په حدیث کې هم دا راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله څوک چې د الله تعالی دین د دې لپاره زده کوي د الله تعالی دین خو د الله تعالی د رضا لپاره زده کوي خدای د سره لپاره زده کوي لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا دا د دې لپاره د الله تعالی دین زده کوي چې دنیا په حاصل کی لم یرح رایحه الجنه یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې بعد د جنت خوشبو دا بوی نه کی ببیان صفت النبی صلی الله علیه وسلم په تورات تفسیر بیزاوی لیکلی دی اتستبدلون بالایمان و اتباع التورات حدود الدنیا تاسو د دنیا برخه اخلی ایمان خپل بدلوي او د تورات تابعداري تاسو پرېږدئ د دنیا لپاره داسې کار کوئ تاسو تفسیر جلالین وی یعنی لا تکتموها خوف فوت ما تاخذونه من سفلتکم تاسو چې خپل عوامو نه کم پیسې اخلئ نو د نبی صلی الله علیه وسلم صفاتونه دا غیر لپاره تاسو مدغه کوي مو بدلوي را بدلوي دغه سی تفسیر ابو حیان لیکلی دی تفسیر بحر المحیط لیکلی دی امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی امام قرطبی رحمت الله علیه وی علی تغییر صفت محمد ریشن وکان الاحبار یفعلون ذلک فنهو عنه دوی به رشوتونه اخیستل د الله تعالی د دین په فیصلو باندې رشوتونه به اخیستل فیصلې به چې کله چاله کولې په هغې کې به رشوتونه اخیستل الله تعالی په هغه ټولو باندې الله رد وکړه دا تقریبا تمامي مفسرینو دغه لیکلي دي بیا امام قرطبي رحمت الله علیه لیکلي دي وایي هسې نه چې ډېر خلک دا وایي چې دا خو د یهودو علماو ته دا ویلی شوي نو هغه بیا وایي فهي تتناول كل من فعل فعلهم فمن اخذ رشوه على تغيير الحق وابطاله وای دا یوازې هغه ته شامل نه دی بلکې کل من فعل فعلهم چا چې دا غي په شانت کې کار وکړه فمن اخذ رشوه على تغيير الحق وابطاله چا چې د الله تعالی د دین یو مسله بیان بدل کړه حکم بدل کړه د رشوت د فاره د پیسو د فاره دنیا د فاره نو دا ټول په کې داخل دي ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا نو ردی زمانی کم علما کرامو کې چې دغه صفات موجود نو هغه په دې کې بیا داخل دي دې ځکه مختصر طور باندې مسله د اجرت علی الطاعات دا بیان کو مختصر طریقې باندې نور ډیر زیات تفصیلات علما کرام بیان کړی دي مفسرینو اوله مسله هغه طاعت او هغه عبادت د الله تعالی چې هغه فرض عین وي په مسلمان باندې نو په هغې باندې اجرت اجرت اخیستل دا ناجایز دی او دا حرام دی لکه مثال د هغې علما کرامو ذکر کړی دی په یوه علاقه کې صرف یو عالم دی حق پرس او نور خلق جاهلان دي او دغه جاهلان خلق محتاج دي د الله تعالی دین ته د الله تعالی د دین تعلیم ته تعلم ته او دغه سي دعوت او تبلیغ ته محتاج دي نو که دا عالم خلق ولا پیسې نه ورکي او دا یو تاسې خینه نو بیا مثلا نه کی نو دغه عالم ماندی دغه علاقه خلکو ته د الله تعالی دین خودل لا فرض دی د الله تعالی کتاب ته خودل فرض دی او بغیر د اجرت نه ویوته بیانې دا د ټولو انبیاء علیه صلوات والسلام وظیفه هم دغه وه قرآن کریم کې ډېر آیاتونو په هغې باندې دلالت کوي وروسته وراشي سوره انعام نوي نمبر آیات کې وراشي سوره شعرا کې وراشي یو سل نه نمبر آیات یو سل ویشتم یو سل پنځه څلوېښتم یو سل څلور شپېږ شپېتم او یو سل اتیا هر پیغمبر دا ویلی دي چې لا سلکم علیه اجرا زه ستاسو نه د الله تعالی د دین په بیان باندې څه مزدوري نه غواړم زه نه څه مزدوري په دې باندې نه غواړم نو اولنۍ خبره دا شوله چې کم اطاعت او کم عبادت په مؤمن مسلمان باندې فرض دی په عالم باندې نو د هغې په تعلیم باندې اجرت اخیستل لا ناجایز دی او حرام دی د هغې مثال تاسو ته مه ووایه دویم علما کرامو لیکلی دي چې د قرآن کریم د لوستلو او د قرآن کریم لوستل عمل په هغې کې مقصد صرف علاج یو دوای په هغې کې بل مقصد پکې نشته خو د قران کریم آیاتونه د قران کریم یو صورت ولې چې مقصد پاغي کې دم کول وي مقصد پاغي کې علاج وي په قران کریم سره نو دغه لیکلي دي مفسر پاغي کې ثواب حاصلول مقصد نه چې ماته ثواب حاصل شي نو په اتفاق د اهل علم سره پاغي باندې بیا اجرت غستل جایز دي چې پاغي کې مقصد دا نه چې زما ثواب وشي یا دې بلکې ثواب وشي بلکې صرف مقصد علاج کول وي او په هغې باندې دلیل حدیث ته له دې غدی مخکې مونږ د هغې لږ تفصیل بیان کړی او سورې فاتحه کې بیا به هم په یو ځای کې راشي د نبی علیه صلات وسلام صحابه کرام په هغې باندې اخیستل کړي وو دغسې دغه علما کرام لیکلي دي چې رقیه یعنی دم اچول او دم کول دا یو قسم علاج دی دوايي ده نو لکه څرنګه چې یو ډاکټر خپل پیس اخلي او ډاکټر علاج کوي دوایی ورکوي نو په هغې باندې پیسې اخلي په دې کې ثواب نه په نیت د ثواب نه دی په نیت د علاج باندې دی صرف ابن عابدین شامی رحمت الله علیه مجموع الرسائل کې او دغسې نور علما کرامو دغه دا غي تفصیل بیان کړل امام سرخسی رحمت الله علیه په مبسوط کې مدغلی کړی دي درم هغه عمل او هغه تلاوت د قرآنی کریم لوستل د قرآنی کریم چې مقصد پاغي کې ثواب ور بخل وی بل چاته نو قرآنی کریم ختم کړ دیر پاره چې مور او پلار والدین یا استادان یا نور شیوخ وغیره هغه دی پات شوی دی دا غي د ایصال ثواب د پر ختم کړي قران کریم یا یو صورت لولي یا یو آیات لولي یا ټول قران کریم لولي نو کله ژوندۍ لپاره څوک کوي او کله مړي لپاره کوي نو بل اتفاق د ټول علما کرامو اتفاق دی چې په دغه باندې اجرت غسل دا ناجایز دی او دغه اجرت حرام دی نه جایز دی ځکه که چا په دغه باندې اجرت واغسته نو دا غي په خپل ثواب ونشو نو کله چې په خپل دا چا قران کریم لوستلې دا غي ثواب ونشو نو هغه بل چاته څه ثواب وربخي د چا سره به جیب کې یو څه شی شته دی نه نو هغه بل چا له څه ورکي خو چا سره څه دي نو هغه به ورکي نو هر کله چې ردی ثواب ونه شو اجرت یې واخیسته په هغې باندې نو هغه مړی ته به څه ثواب وبخي هغه خپل ژوندي ته به څه ثواب وبخي ابن عابدین شامی رحمت الله علیه دغه مسله لیکلې ده مجموعه الرسائل کې ده او ډیره بدیه بیان کړې ده د هغه خلکو چې د هغه مليانو چې هغه دې تر جواز حکم کړی دی او علما کرامو لیکلي دي ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا د دې په د دې آیات په تحت کې دغم داخل دي چې د قران کریم تلاوت وکړل شي په نیت د ایصال ثواب باندې او پاغي باندې اجرت واغستل شي په هغې باندې خوراکونه او غیره وکړلی شي نو او دومره علما کرامو لیکلي دي چې آخذ او معطی ورکون کې اخیستون کې په دې صورت کې دوانه دوانه ګناهګار دي دوانه ګناهګار دي اخیستون کې ورکون کې دوانه ګناهګار دي تفسیر روح المانی اغیم ذکر کړی دي تفسیر فتح العزیز هم ذکر کړی دي ابن عابدین شامی رحمت الله علیه لیکلی دی او نور مفسرین لیکلی دی څلورم یو سورت وایو بل هغه دار چې په ختم د قران کریم باندې په تراو کې اجرته غستل یو قاری صاحب دی او د قران کریم تلاوت یې وکړه په تراو کې نو قران کریم ختم یې وکړه په هغې باندې بیا د خلکو نه مزدوري اخیستل په هغې باندې اجرت اخیستل سرسایانې له بیا خلک ورکوي یا نور وای دا خو سیم زمونږ د کلی قاری صاحب دی نو وای دا که یو دوه درې جوړې له مونږ ورکړلې یا مو له یو جوړه بوټان واخیستل وغیره ښه دا قاری صاحب تا په دې روژه کې وپېژانده که دا مخکې به دې کلي کې و دا لس پنځلس شل کاله او دېرش کاله چې ستا به دې کلي کې تېر کړي دي بل وخت کې له چېرته یو کیلو ټماټر اخیستي دي چې اوس په دغه وخت کې نر شولې نو علما کرام لیکلي دي چې دغه په تراو کې ختم کول د قران کریم په هغې باندې اجرت غسل په اتفاق د علما کرامو سره من دي نه جایز دي السنن والمبتدعات او دغه سي بل کتاب دی قیام اللیل فنمان او نور ډیر علما کرام لیکلي دي چې دغه ناجایز او حرام دي دا مختصر بحث شو پرې باندې نور پدې کې ډېر تفصيلات دي چې پوره تفصيلات یې وای نو یو ورځ درس په خامخا کیږي پرې باندې وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم او ایمان ناوړی په کتاب باندې چې نازل کړی دی ما مصدقا لما معکم تصدیق کوون کې دا کتابونه چې تاسو سره دي او ما خلی په آیاتونو د ما باندې قیمت لګا چې دا ټوله دنیا دا و ای یا فتقون او خاص معنا او یریږي د دې کې علما کرام لیکلي دي و ای یا فتقون دل کې مراد د تقوا نه ځان بچ کول د حرام نه ګوري د قران کریم کم ځای کې الفاظ استعمالیږي داغه مضمون ته وګوري داغه په مناسبت باندې معنا کوي نو مخکې ولا تشترو بی آیت سمنن قلیل د حرام وکنه کبر کول د الله تعالی په کتاب باندې حرام کار دی نو ای یا فتقون او خاص زمانه او یریږي په ځان بچ کولو سره د حرامونه په ځان بچ کولو سره د حرامونه د حرامونه ځان بچ کی په دې کې د الله تبارک تعالی نه او یریږي په دې کې ډیره یاره په کار د الله تبارک تعالی ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا و ای یا فتقون او خاص زمانه او یریږي دا اوس الله تعالی نور اوامر ذکر کوي او نور نواهی الله تعالی بیانوي دې ځکه دا مخکې آیات کې دا یو ټکی بل زده کوي مخکې آیات په آخر کې ذکر شول و ایای فرهبون او خاص زمانه او یریږي دې ذکر اغلل و ایای فتقون علما کرامو ډیر فرقونه ذکر کړی دي اسان فرق داره رهبت زیات استعمالیږي په هغه ځایونو کې په امتصال د اوامرو کې صیغه د رهبت استعمالیږي نو مخکې اوامر بیان شول نو د هغې سره صیغه د رهبت دا مناسب وه نو ایا فرهبون ویلی شو او تقوا زیاته استعمالیږي په اجتناب د منهیاتو کې په دې آیات کې دوه نواهی بیان شول نو ایا فتقون بیان شو و ایا فتقون خاص زمانہ ویریږي ولا تلبسوا الحق بالباطل او مګر وړوي حق لره د باطل سره په خلکو باندې په خلکو باندې حق او باطل مګر وړوي وتکتم الحق او مپټوي حق لره وانتم تعلمون او حال دار چې تاسو پوهیږئ په دې آیات کې نه دا د نورو دو موانعو د ایمان بالقرآن اهل کتابو په قرآن کریم باندې ایمان ولې نه راوړ دلته کې دو, منو دو موانع نور بیان شوي دي یو هغې تلبیس کو او دویم کتمان کو نو الله تعالی هغې له توفیق ورنکه چې د الله تعالی په کتاب باندې ایمان نه وړي ولا تلبسوا الحق بالباطل